نه ربط د دې صورت د ما سبق سره مخکې صورت کې ترغیب ورک انفاق تا چې مال د الله په لار کې اولګوي نو دې صورت کې زائد انفاق خي چې مال لګې خو زایو په جنان دولسم آیات کې وایي فقدمو بین یدی نجواکم صدقه امیر جماعت سره مشوره کې نسمخ کې کوي د جرګې نه صدقه ځای د صدقې او پیجنا مال لګې نو په ځای باندې ولګوا یا مخکې صورت کې د انفاق ترغیب ورک بلجوء الخمسه نو دې صورت کې د جماعت تنظیم او داغه لپاره درې قاعده مخکې سورت کې د انفاق د ترغیب د پاره وجوه خمسه ذکر کړل دلته د جماعت د جوړولو د پاره درې قاعده ذکر کړي خلاصه سورت په دې سورت کې تنظیم د جماعت او د هغې لپاره درې قاعدې په لفظ دی یا ایها الذین آمنو او درې ځله زجر په لفظ د الم سره هغه منافق تا چې هغه تنظیم کې فساد پیدا کړي صورت کې رد رسم باطل کړي چې د هغې د وجې نه تنظیم د کور روان شوی و. د عربو دا قانون و چې یو سړي به ښځې ته وې انت علی که زار امي ته به ما داسې لکه زما د مور شه نو هغه به په ځان باندې همیشه حرامه ګڼله یو خزا حوله بنت سالبا او خاوند او اوس ابن ثابت هغه خزه ددا سی وی او خزراله او نبی علی السلام ته جړل چې زما خو بچی دي زباغی سره سکو ما او ما ته دا سی ویلی دی کور روان شو تنظیم د کور ګډوډ شو حراکین تاس نس شو نو الله یا تون راولی گل چه ده دا خل غلط خوزول دا او دا غی دو وجه تنظیم د کور روان شو ده نو ده با کفاره ورکی تحقیق سره اورې دا الله وینا دا غخزه چې با سکو تا سره په بار د خپل خاون کې او فریاد کو الله تا الله اورې دا تاسو ګفتگو چې خپل کې هم خبرې کولې ان الله سميع بصير يا جنا الله دې اوري دونکو اوري دونکو هغه کسان چې زهار کوي ستاسو نه د خپل خوځو نه چې خزي ته وي انت علی غزار امي بیا دای را ګرځي آستا چې دی ویلي دي فتاری و قبط نازاد الامرائی مخی دا یو ځای کې دو دینا چې لا یو بل سره یو ځای شوی نیو دا دې لپاره چې تاسو ایمان راړی په الله پیغمبر دا الله باندې ان کلک شي دا پول دا الله دی او د پاره د کافرانو د عذاب دردناک یقینا کسان چې خلاف کوي دا الله او پیغمبر دا الله نو پلانت بگڑی شي لکه چې پلانت شي کسان چې مخکې دای نه و الم تران الله یې کا تن ګورې چې ګنا الله پويږي هغه باندې چې بر دی او با چې کاته اول لفظ الم په دې سره زجر ورکې منافق تا چې منافق پټ پټ جرګې سلا کې یو سره جرګا بل سره جرګا یره که زه جدا شم ته به راسره ځې که نه او زه به دا به کوم زه به دا کوم جماعت روانې فساد کې الم تران الله یاد نه ګورې یقینا الله پوهیږي هغه باندې چې بر دی وا چې کدا نوې جرګې نه درې تنا مگر الله ور سره دې سلورم یعنی الله ور سره دې الم تراو دویم لفظ الم او زجر منافق تا چه منافقا تمنی شوی نه دی غلط جرګونا ولی غلط جرګی کې د شرک د بدعت د خلاف د پیغمبر لپاره وتناجاو بالبر والتقوا جرګه کوي په اشاعت توحید او سنت و یریږي دا الله غزاد نه چغته و پورته کړی شي بیگنه بیشک جرګه غلطه طرف د شیطان نه ده دې پارا چې غمجن کیا کسان چې ایمان راوړل او نه دا شیطان نه پورته کوي الله کسان چې ایمان راوړې تاسو نه واغه کسان چې ورګه شوی دا ورته په قرآن درجاتم په درجو باندې او الله پاک باندې چې کوي تاسو خبردار دي درې مقاعده په لفظ یا ایو الذین آمنو چې جرګی لا میټینګ لا اجلاس لذي امیر جماعت سره مشوره کې نو مخ کې څه پیش کا چې جی دا زمانه طرف نه د جماعت د پاره دی ودا امیر نه پتا پیدا غنه باجی یا ایو الذین آمنو امومنانو کله جرګی کوی تاسو د پیغمبر سره نه امیر جماعت سره مخکې کيا مخکې د خپل جرګو نه صدقه صدقه د نفس یا صدقه د مال د مال پیش کا چې د ازمان طرف نه ده تاسو سره د جماعت په کار کې امداد ده کدا غي واز نه رسی وای چې زبې اورس خدمت کوم درځ به خدمت کوم آیا تاسو یری گئی چې تاسو مخ کې کوي د خپل جرګو نه صدقه چیرې کدا می ورکم زما مال کې وکمه راشي ها ما صاحب مال کم شي فإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَلَا چې تاسو دا کارونه کوئ مهرباني کړئ الله په تاسو نو پابندی وګی د موزه ورګی زکات او اطاعت کوی دا الله او د پیغمبر وس دې نرسی بدا سي تابعداریا والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پاج تاسو یې کوي او دریم لفظ علم او دې سره زجر ور کوي منافق لا چې او منافقه دا هغه چا خواته ته ځي چې هغه زمونږ دشمن دی او دا دې چې ورسره ځي دا نه ستا مرګ دی او نه دا غیه اللهم ترای للذین نګورتا کسان تا چې واړې دلې او قوم تا ونیوه دای خپل قسمونه را ډال په دې ځان بچ کړي بند شو دای د لارې د الله نه او دای له عذاب سپکون کې لان تغنیا عنهم اموالهم فائدہ ورنګي د دینا مالونه د دینا اولاد د دیو دا عذاب دا الله نه سشه دا کسانی جهنم یان دی به په دې کې همیشه یوم یبعثهم الله جميعا یاد کا غرض چې پورته بکی الله دې لره ټول نو دای وا قسمونه خوري الله تعالی لکه چې قسمونه خوري تاسو ته او ګمان کوي دی چې دی پس دین خبردار دی چې دی دی دی دارو جنا استحوذ عليهم الشیطان مسلط شوی دی په دی باندې شیطان نو د شیطان ډله تاوانیان ده اولئک حزب الشیطان صغرا الا ان الشیطان هم الخاسر حزب الشیطان هم الخاسر الكبرى اعداد د کلیت او جزئیات کله کله حذف کیږي لکه مولا مبین لیکلی دي نو اولائک هم الخاسرون نتیجه شوا ان الذين يحادون الله ورسوله او دوی به مینه کوي دا چا سره چا خلاف کوي دا الله او د پیغمبر دا دواړه نشي جمع کېده چې په الله دی ایمان ومي او دا چا سره دی مینه چې هغه د الله او د پیغمبر دشمن دی ولو کانو ابا مگر کدی پلاران وی یا دی زامن یا دی رونایا دی تبر اولائک کتب فی قلوبهم الايمان دا کسان چې مقرر کړی الله په زړونو دای کی ایمان مضبوط کړی دلا دای لرا په میرا باندې سره د خپل طرف نه او دنه وګی دای لا جناتونو ته چې به یې واز لاندې ونه داغنه ولې همیشه به بدی کې رضی الله عنهم رضا بی الله دینا ورضوان او ترتیب سورتونو کې او کم شپیتم نمبر مخی سورت کې زواجر منافقانو تا نو دی سورت کې حالت د منافقانو بیانې د دې وجنا ورپسې راړو یا مخی سورت کې شلم آیات کې ویلي اولائک فی الاذلین نو دې صورت کې د ذلت نمونه پیش کړي لکه بنو نذیر او بنو قریظه او تو ګورا نو دې صورت کې نمونه د ذلت د دې واجنا اور پسې راړو صورت کې زجر او تخویف دې منافقانو ته او احوال د منافقانو بیانې نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته تشریف وړ واګي خیبر کې يهود سیدل او دا غي دوه ډلې وي بنو قریظه او بنو نذیر نبی علیہ السلام دا غي سره معاهده وکړه چې زه به تاسو ته سنوام او تاسو به زما خلاف نه کوی او کله چې غزوه خندق کې کفار سلا کړو او ټول رالل نو دای مقاوم ته چې اوس واسم په زو دای راغلی دي راځي چې موږ مور سره شو نو خلاص بشو تینا آئیم بنو قریضا و بنو نذیرم دا غی مرگرتیا اکڑا کله چې کفار مشرکین واپس لاړل نبی علیہ الصلات والسلام صحابه ته راځي چې دای په سیزو دای من سره معاهده کړو او بیا خلاف کړو صحابه ور پسې رالل ځکه دا یهود وتښتېدل، کورونه یې خوشي پرېښودل، کنډرات یې پرېښودل، چې زه یې روانولو شو هغه یې روان کړل په خپله او کم چې پاتې شو نو دا غي باره کې حکم شو او نبی عليه السلام یې دی حلال کړي دا غي هغه جنگ جو هغه حلالول او نبی علیہ السلام ورته په چت ځای ناستو او دا غیغه باغونو ته ور ورته کو کله چې ور ورته کو ابو سفیان دا غو مسلمان شوه نو ناغا اشعار ویلیو ادام الله ذالک من سنین وحرق فی نوائی سعیرو ستعلم اینا منا بنذین وتعلم ای ارضینا تسیرو وګدا اشاره ویلو یا الله دا اور نورم زیات کی تاسو مدینه او مسوځي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دای جواب وکړ اغوی کفرتم بالقران وقد ابیتم بتصدیق الذی قال النذیر تاسو قران نه انکار کړی او تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سراوړي دا غنه انکار کړی اثبات توحید په عنوان د تسبیح سبح لله پاکی بیان الله لا چې بر دی او چې کتا او د الله غالب حکمت والا دا الله غزا دې چې خپل کافران دا کتاب د کورنا لأول الحشر باول حمل المؤمنانو تاسو ګمان نه کو چې دای به وزي او دای ګمان کو چې دای لمنه کون کې دی دای لا کله دای دا عذاب د الله نه راغ دی دا عذاب د الله دا سه طرف نه چې دای به ګمان هم نو وي غرضو پسرون دای کې رعب روانول به خپل کورونه په خپل لاسونو په لاسونو د مؤمنانو نه عبرت علی واقل مندو دا دې د وجنا چې خلاف کړو د الله او د پیغمبر د الله چا چې خلاف وکړ د الله یقینا الله د سخت عذاب والا ما غتا د ملینا تنا چې پرې کول تاسو لین کجورا د کجوري ګڼ تقریبا د سلو نه زیات قسمونه دي لین دا جودا مبروم دا بلا بلا بلا شی دي نو اتدای علاقه کې دا لین کجوري ډېرې وي هغه چې پرې کوله تاسو لین کجورایا پر خدا دې لړو لاړه په خپل مونډ نو په اجازه د الله باندې دې لپاره چې ذلیل کی فاسقان او هغه چې غنیمت وکړه الله په خپل پیغمبر باندې دینه دې بن نذیرنا فما اوجفتم علی من خیل ندی زغلو لی تاسو په دی باندې سنا ولا رکاب نو نه پیدل لیکن الله مسلط کې خپل پیغمبران بچا چې خوغشي او الله دې پاره او شی باندې قدرت والا ما فا الله ولا رسول یا غچه غنیمت کا الله په خپل پیغمبر باندې هغه سره پنځمه حصہ د پیغمبر هغه به زویل قربان د پیغمبر لور کول شي ځکه میاګان او دا په دې خو زکات نه کېد وما اتاكم الرسول فخذوا اجدر کتاو د پیغمبر نونی و یا غلا والایمان یعنی وامن الایمان او راوړو ایمان لره مخکې مين هغه یا چا سره چې هجرت کی دی دا نو مې دی په سینو کې تنگ سیا دا سره چې دی لور کې شو او ورګې دی په خپل ځانونو باندې ويوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا گر دوی په دې باندې لوګا خپل محتاجي خو بیا هم دا غمرګره موحد په ځان غوړه کوي و ما یو کا شو غنم زی چا ځان ساته سوچ بچ کړي شه د بخل د نفس زنانو دا کسانو د دې کامیاب چې د صحابه باره کې به د مدح او د صفاتونو کلمات وای دا غي باره کې با غړې وړې نه وای زکا الله دا غي باره کې دا ویل دي او دارنګ هغه ایمان قال فی احد من اصحاب قول سوین فلا حظ له بالغنیمه والفئ ابن جزیم تحصیل کی ذکر کئی چاند صحابہ مبارک یو خبره بد وکړه نو مالفه کې داغه حصہ نشته مال غنیمت کې داغه حصہ بیان نه کیږي زګر چې الله داغه صفات کړي او امام رازی رحمت الله علیه وایي چې الله ویلي د شان د صحابه نه دادا چه څوک راغلل پس د مهاجرینو د انصارو نه نو په هغه یې دا لازمه ده چه هغه سابقین به یادی دا غی صفتونه به کوي هغه به یادی دا صفتونه به کوي حضرت هم الله وی چې دا غي سی الله تجل بی قلوبنا غلا للذین آمنو ربنا انک رؤوف رحیم وا رب زمونږه ته نرمي کوونکې مهربانا امام رازی رحمت الله علیه ویو چې صحابه مهاجرین انصار ایو په دعاګانو یادې فمن لم یکن کذالک بل ذکرهم بسوء کان خارجا من جملت اقسام المؤمنین بحسب هذا النص چا د صحابو باره کې بده خبره وکړه بد الفاظ استعمال کاغه د جملې د مسلمانانو په دې نه سوته دا غي باره کې به صفات وای دی وجه پیر چلاسی وایو نیست مد شاہ بجز مد رسول تا نبر شاہ عادتی مرد جہول د صاحب او صفات با بی د صفات د پیغمبر نه نجلا کې چا ای صفات نه کې پاغی باندې بد وی الله د جاهل سړی کار دی نه سما دې شاب جز مد رسول تا نبر شاد دې مرد جهول تا نبر شاد تا نبر پیغمبر است آج گفت آشائر گویم درست پاغی بد ویل دا پس پیغمبر بد ویل دی الان ترائی للذین آتن گوریا کسان تا چغی منافقان دی وائی خلونو تا آگا سان تا چه کفر کرده دا علی کتابو نا که تا زوک کرده شئی نو منگ با مزو تا و سرا او تا بداری بانگو منگا ستا سبارا کرده او تان چره اما او که تاسو سره جنگ وکړی شو نو امداد به کومنګا تاسو آی تا وای څنګه چې دای ویلو کافر مشرکین تا والله یشهد انهم لکاذبون الله بیان کوي چې دای درو جنا لای نو ګرځو که چرته او کله شو غي نو دای نو زیدا غي سرا او که جنگ وشو دا غي سرا نو دای امداد نه کوي دا غي اندې بس کې د دیوال پنا کور بناستی په فیسبوک باندې کنسل کین نور باندې سو کی بار سوم بین هم شدید جنگ دی په خپل مینس کې سخت ګمان بګه دای باندې د متفقو زړه دای به مختلف خپل کې با په چاندو جنگ په ذالک بیان قوم الله کلون دا دې وجنا چې دا یو قوم دې بے عقلا کما صل الذین من قبلهم بشان مثال دوی بشان دا کسان دې چې مخکې دای نه و قریبا ذاقوا بال امرهم قریب دې چې وسا کان جام د خپل عمل او دې له عذاب دردناک او دا چې اتفاق یې راغلی دی په دې مه خفه کېږه، دا خو داسې دی لکه د شیطان چې د امیه سره اتفاق و، سخته راغله نو په ځای پرېښودی او تښتېدلی دی. کمثل شیطان مثال د دوستای د په شان د دوستای د شیطان دی کله چې انسان ته ګوبر وکانو کله چې ګوبر وکانو وی وی زبې زارې مستانه انی اخاف الله رب العالمین زیاریګم دا الله نه چې رب د مخلوقات دی فکان عاقبت او ما نشان جان دي دواړو چې دای به وی پور کې همیشه وی بده کې وذالک جزاء الظالمین او دا دا سزا ظالمانو یا ایو الذین آمنوا تقوا الله استرزی ورګی مومنانو ته او مومنانو یریږی د الله نه او دی ګوری او تان ما قدمت لغت چې سی کړی دی سبالا و یریږی د الله نه یقینا الله خبردار دی پاج تاسو یو کوی او مګی گئی پشان دا کسانو چې انس الله چا غی پر خدا الله لرا فانساهم الله پر خود اند الله کتاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل کراو لګ موږ دا قرآن په یو غر باندې را لګل موږ دا قرآن په یو غر باندې تا بلی دل او غیلوا عجزی کون کې متصدیان ټوټه ټوټه دیار د الله نه پینځه سوا یو شپېته کې وفات دی چې کله هغه وفات کېده زامن یې را جمع کړل او مشر زیو عبدالرزاق نو هغه ته وصیت وکړ چې د ابن عباس هغه روایت هغه یاد ساتي چې نبی عليه السلام ورته کړه ټول دنیا را جمع شي تعالی نقصان درکې الله نه مقرر کړي نشي درکولې او کدا ټول دنیا راجم شي او تعالی فائدہ درکړي الله نه مقرر کړي نو نشي درکولې او دا اخیری درې آیاتونه د سوره حشر دا سار او ماقام وایي ځکه چې ساری وایي او یا زره فرشته تر ماقام ولا دعا غواړي او چې ماقام وایي تر سار ولا دعا غواړي عالم الغیب و شهاده په دې پټو بخارا او دا الله دې عام مهربان اے والا خاص مهربان اے والا او دا الله غزا دې لا اله الا هو چې نشته اجن سر کوم کې بغیر دې الله نا واقدار دې القدوس پاک دې السلام سلامتی اور کوم کې المؤمن امن ورکونکې دې المهمن حفاظت کونکې دې العزیز غالب دې الجبار زور ور دې المتکبر ذلو یای والا دې لایک ذلو یای دې سبحان الله یا ما یشرکون پاک دې الله دا غنا چې دې سره ورګي دا الله سره بل سوک والله الخالق دا الله پیدا کونکي البارئ بچ کونکي د مخلوق لرا المصور شکل ور کونکي دي دی الله له نمونه دي بهتر بهتر اسما صفاتونه پاکي بیان الله لا چې بر دی او چې کاتا نزول کې او نه وي پس سوره احزاب نه او ترتیب د سوراتونو کې شپږم نمبر دی مخکې صورت کې دا قوم حالت ذکر کړ چای د کافر امداد کړي او بنو قریظه او بنو نذیر نو دې صورت کې د کفارو حالت ذکر کړي چې دا غي حالت بسی د دې وجه ور پسې راړ سورت کې ارتبعوذ من الکافرین وزجر لمن تولاه کافر نزان کټ کئ جدا کئ او زجر ورګي هغه چاله چې کافر ترا تعلق جوړي او نږدې نږدې کیږي جنگ بدر نه بعد چې کله د کفارو هغه مشران مشران او جل شو نو په مکه مکرمه کې چې د کوم صحابه کرامو بچی پاتې وو نو په مکه کې دا کفارو هغه مرګرو دا غي سره ظلم زیاته شروع کو صحابه کرام کو داسیو چې دا غي عزیزانو دا غي ټبرې وي نو غي ته خو څه ویل نشو صحابه کرام داسې او چې هغه کمزوري او د ټبرنا یا بل ځای نه راغلی او آباد شوی مکه کې لاغی خو سو ګوم نه مټي هم نو لاغی بچو سره ظلم زیاته شروع کو په دغه صحابه کې یو حضرت حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ چې د بل ځای نه راغله او مکه کې آباد شوی و ډیر خيار او ډیر قابل او ډیر تکړه و ا دوره تکړه و چې اورز مدینی نه بهر وته او تش لاس ته یو درې تنه کافر را روانو ورته وی چرته ځي راي ورته دی مدینه ته ځو او محمد رسول الله وجنو هغه د عجیب خلګي تاسو هغه په سي ام دي ځي او هغه را روان دی اوس بهر ځي چرته د مدینې نه نو چې هلته ځي هلته خو د هغه ملګري دي صحابه دي تاسو به ووځي خو هغه اسم را روان دی یوازې به راځي نو لار ورته ونیوي او چې راشي نو بس ویوي به توره نو وی دا خو دې ښه خبره وکړه نو دا ورته وی دا مې ښه وکړه خو یو خبره بل ده د مدینې نه درې لارې دي اوس پته نشته چې هغه په کومه لار باندې راځي اسنه تاسو په یو لارې او هغه په بل لار لاړ شي ایوی او دا خبره خدا هم موږ ته خدای او لار معلومه هغه وی وی ما ته معلومی زبې درته وکم کړه یاره که دا کار دی او که دا راته وکړ هډې را بخای وی یو یو تکې نه لاره کې پاره یو چراغې تش لاس وی आवाज وی وی وی وی موږ ته لار به ونخې ولې به ونخې ما یو تن ته وی رازا تا ته وای او غم ته ته پای کینا هغه روان کو چاغه لګ لری بوت پنای کز زینا په دې لارې ور سره غب جوړ کو ډیر خولي تور زار سره او داد کم ځای جوړ کړي او ترا کزي لګو ګورم چې واغسته دې او تورې و تونی ولا او سټې ته نو هغه دې مردار کړ راغه هغه دو پاتیو بیا هغه مې ځای ته ورسو راځو چې تا بوزم بلې روان کړ بلې پناه کړ یو هغه سره بلاره دغه چالو کاغلم سټو چغلې سټ په تورا وو دا یو ته پاتې شي نو واغې ورپسې د دې وی هغه دوه میزای ته ور سولستان نمبر دی ا ابات دې راي کیا ویر دارا ته دا تور دې کوم ځای جوړ کړ ډیره مزیدار او تراکه چې لګو ګورم ا تورې ته بچالو الله ستا کړه او چې لاس دې کړن هغه ورته ونیول او داغه نه مسټو په تشو لاسو درې مصلا وجل دوره تکړاو واغه په خپل خیال یو صحیح کار کو هغه وی زبا خط لیکم مکی والاو تا چې نبی علیہ السلام لخر تیاری او انکری پتا سو حمله کوي دې کې به دا فائدې یو چې پاغي به روب راشي د نبی عليه السلام چې بدر کې را سره سوګل چې اوس را سره نورم گئی او دویم دا چې دای بسړه کې راشي چې دا حضرت حاتم موږ له خبر را گئی نو زما بچو ته بس نه وای ای و بچی نیت صحیح و نیت کې هیڅ بطور نو سړی هم صحیح وو خو کار یې خو نه کو د د کار نه داسې ښکارې دا چې د د دوستی دا غي سره نبی خط ورګ یو تن لا یو خزلا چې دا مکه مکرمه ته وسه نبی علیہ السلام تا په وحی طریقه باندې اطلاع شو نبی علیہ السلام حضرت علی حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہما ورپسې ولېګل چې د ماکی په لار په پلاني پړاو کې با یو خزه لاندې کوي هغه سره یو خط دی او غلطه راړي هاي لاړل د خزه تالاشي ټول اواز تا ختمو ویدای چې زور نشته خاطر حضرت علی تور راوی استا وی قسم په خدای نبی علیہ السلام دروغ نه وای خط دې سره د غجار ځای خې او یا خط راکا او یا دی وجنه ما خزی او تای وجنه می ما خط درګم کونسای اوس پر دی او پای کې خط پټ کړو هغه والله ورکو هاي چې خط راړو صحابه ولار دي او نبی علیہ السلام حضرت حاتب را وخت ورته وی دا خط تالی کله او کفار تا نو هغه او حضرت مالی کله او تلوار مکو زر دوامه چولی ملی کله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش کې راغې او نر سړې دا دشمن سره چې ته او ځای کېږي نو هغه وای دا دشمن پر خو د سره ما ګورم اول هغه سره ګوري ها غوسه هغه ترازی ها وایزه چې چاته میوا سره چې درته وامه نو هغه ته سره ګوري بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تور راوي استا او نبی علیہ السلام ته وای دانی اضربونو کا حضر منافق حضرت ما له اجازه راکا زه دې منافق سب پتوراو ما نبی علیہ السلام ورته عمره تا ته پته ده لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم الله خو د بدر والو نه خبر وو او الله دای ته هر څه معاف کړی وای څه چې کوي نو کوي چې دایوي حضرت عمر تورا کا دکړه ففازت اینا عمر حدیث کې راځي د ډېر تاونا با سړې چې هغه دا جذبات راوچت شي او بیا هغه لا کوکول نه شي دغه د سترګو نه اوخ کې رواني شي او تاونه نو د سترګو نه اوخ کې رواني شي وی الله ورسول عالم الله پیغمبر خو پويږي نو ان له خو به نه سړيږي خدا الله پیغمبر خو پويږي او تورې کا تا کړه او حضرت حاتم دا نبی علیہ السلام ولې دا کار کړو هغه توجه وې نبی علیہ السلام وی دا خیر لے بیا دا سے مکوا یا ایو الذین آمنو و مومنانو منی و ازما دشمنانو دشمن ستاسو و دوستای باندی تلکو نیلیم بالمعدد جی غرزوی تاسو دیتا دوستای لارا تو ورسره دوستی کې دی خو یره چې مالې لاس را کولو ما ولا وې بی غیرتا ته ځان د مرګره وات دل کو چې لاس درکړ لری کلا پلی کلاس تر کو نه اله بل مواد د غور دوی تاسو د دوستای لرا که تاسو وتلي يئ د پاره د جهاد په لاره د ما کې او د پاره د لټولو ځامنتیا د الله تسرون الیم بالمودت نو پټ ګرځوي دی د دوستای لرا تاسو دی د دوستی کوی دا لا تاسو جهاد لوتلی یی ما سره مینا دا او دای سره دوستی کوي او خوخی دی کا چه تاسو کفرو کئی فائدہ با در نگی تاسو لا خپل ولی تاسو نو لا تاسو پرود قیامت فیصلہ باو کی اللہ پا میان تاسو کے اللہ پاگا چی کوئی تاسو لی دن کے دے قد کانت لکم سوتن حسناتون ته تو یاره بایکاټ بسنګ کومه دا خو مشکله ده ګرانه ده نشته ستاسو د پاره طریقه بهتره په ابراهیم علی السلام کې او په کسانو کې چې د سره هغه د پلار نه بای کارت نو کړي د قوم نه نو کړي هغه د پلار نه بای کارت کولې ست د مولای صاحب نه نشي کولې ته دا هغه کدو سیب نه نشي کوله ته دا هغه نه ځان نشي جدا کوله اس قالو له قوم کلا چې وی د خپل قوم ته منګه بیزار یو تاسو نه دا هغه نه تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه انکار کومګه تاسو په مرګ ورتیا تاسو په خپل والایو او ظاهر شوه دی په میان زمونږه او میان ستاسو کی دشمنی او طرف غنی همیشه ابدا به جنازې لا به ناراضي جنازې لا به نظر دم تلا دلاس پتا مې حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان راړی په الله یکی اوازه الا قول ابراهیم علیه بیو وما املک لك من الله من شيء واقدار نعمت تعالی دا ذات دا الله نن سشي واره به زمنګا پتا باندې موږ ځان سوارو تا ته موږ را ګرځو تا ته دې راتلل نو وای واره به زمنګا موږ ګرځې موږ کمزوریا کسان ته چې کفر کړي فتنه تن مفتونه تن هغه چاله چې هغه عقید سازی د ملاقات د الله در د آخرت سوچ واوړې دنو یا کنا الله هم دې به پروا سایل شوه اوس تسلی اس الله و یجل بینکم زر دې الله چې وګرځي میان تاسو میان دا کسانو کې چې تاسو دښمنی کړې دا غینه دوستی والله قدیر الله دې قدرت والا او الله دې بخونکي مهربان لا انحاکم الله وان الذین او دو قسم کافر دي یو هغه دي چې تاسو سره جنگ کړي ملک در نه اغسته آی سره بلین دې نه ساتي دوی ما کافر دي چې تاسو سره جنگ نه کړي ملک در نه اغسته نو دا غي سره خیر دی معاملات لین دین هغه کولې شي اشه القران الله دې په رحمتونو ولېږي کله چې جنگ عظیم شروع شو شیخ القران وی جرمنی او جاپان جنگ شروع شو نو دلته انګريز حکومتو هر یو ډیسی ته ذمہ داری حواله کړه چې علما را جمع کوي او د زینا تعاون والی او تعاون دا چې د خلکو ته وایي چې فوج کې برتی شي چې جنگ له بیا ولیو نو علما را جمع کول شل قران وی سن 1928 کې زب میاوالی کې ومه او ډي سي علما را جمع کړل زوم په کې لاړم ډي سي تقریر وکړ چې تاسو ته پته ده چې موږ اهلي کتاب یو تاسو مالي کتاب یې او زمونږه جنگ دی نو تاسو زمونږه مرګرتیا به وکړي یو مولا پاسې بالکل سر به ما کېنا وی چې ما کېنا کېناست ویز پاسې د مما دا یاتونه وي چې هغه موږ نه مرګ نه غسته تاسو غسته اول جنگ به زمونږه تاسو سره دا غوړه خبره نه دا خو د قطع د ځان مرګ ته نیولو وی چې ما دا وی ډی سی په ګوتا چا کو لګو د تاونه او اجلاس برخاست ک او زما د وتو اډر یو کچ دې بزمیا والی ضلع نه وزي اما جزا سے هم زنزب میا والی کې سکو پچال د نارالما سی لاړما او حج مې وک امرا سندي سره پات شما لا ناکم الله وللذین لم یقاتلکم فی الدین او چا چې دوستي وکړه دای سره نو دا کسانو دای دي ظالمان یا ایو الذین آمنو امومنانو کلا چرال تاسو ته مؤمنان مهاجرون امتحان والی دی دایو صلایو دی بیا کې خدا فیصله شوی وا چې زمون کسان ایمان راړي سړي او تاسو څخه درشي مونږ ته به واپس کوی او دلته خزي زوی امتحان والا زکای کې د خزو ذکر نه و نو خزي واپس کول نشته الله عالم بی ایمان ان الله خبر دی بی ایمانونو نو که تاسو په جند په دای کې مؤمنان نو مو واپس کوی دي لر کافر وتا ندی دا خزر وا دی لرا او نه دا کافر وا دی دی لا او ور کوي دی لا دا سنا چې خرج کړي په دې خزو او نشته دې ګنا په تاسو چې په نکاح باندې والي دی لا کلا چې تاسو ور کوي دی لرا مارونه دی دی او مساتای دی لرا پا غټو د کفر باندی سمطلب د کفر په حالت کی نکاو اغا ختم شو واسالو ما انفقتم وغواړی اج تاسو خرج کړی او دای مو غواړی اج یې خرج کړی ذالکم حکم الله دارنګ شهید او حکم د الله دی فیصله کوي مېن تاسو کې او الله دې په حکمت والا وان فاتکم شیء من ازواجکم او کو فوت تاسو نه څه شي د بیبیانو تاسو نه کافر او تا سمطلب تاسو مسلمانانو بیبیان دي او کافرو سره لاړې او بیا وار راغی ستاسو په غیبان نو ورګی هغه کسانو ته چې تللی دی بی بیانې دی په شان دا چې خرج کړو په غیبان دی ویریږي دا الله غزاد نه چې تاسو په غوانی ایمان راړی یا ایو نبی او پیغمبر کلا چې راشي تا ته مؤمنانه او بیا گئی تا سره په دې خبره چې شرک باندې ګرځي دا الله سره څه شي دای باندې ګرځي شرک باندې کوي دا الله سره څه شي ولا سرکنا نه بغلا کوي ولا زنا نب زنا گئی ولا اقتلنا اولاد اونا نب ونی خپل اولاد اور ادل باندې گئی په بدنام باندې جوړی دی لاره د ځان نه مخ کې د لا سنو دایو او ارجل ان او د خپل دایو سمته د ځان نه ولا یاسینک فی معروف نافرمانی باندې کوي ستا پیسې حکم کې نو بیا دوکا زئی سرا بخنه غواړه دا الله نه دیلا یقینا الله دې بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنوا مؤمنان ما ولیا قوم تا چې غضب کړی الله په غیبان دي تای سره دیناو به د شوی د آخرت نه د کافر نه ځان جدا کا او د سم خلکو سره سان یو ځای کا حوارین او توګورا چې هغه د حضرت عیسی علی السلام سره ځان یو ځای کړي او مرګرتیا کړي وا یا مکی صورت کې اذیت او تکلیف ذکر کړه د باطل پرستو چې هغه تکلیفونه ورګي حق پرستو ته مخکې صورت کې د باطل پرستو تکلیف او خود نو دې صورت کې د موسی عليه السلام تکلیف چوغره موسی علی السلام له تکلیف ورکړې او بدنامي پلا ګولې وي یا مکی صورت کې وی کفرنا بكم منګ انکار کو ستاسو په مرګرتیا نو دې صورت کې وایو چې دا غین انکار کې نو د کافرو سره به جنگ کې دای سره به جګړه کې جنگ به کې او دا سلورم آیات کې بیا ذکر کړي ان الذين يحبون يقاتلوا وایس قال عیسی ابن مریم دویم مثال کلا جوی عیسی ابن مریم و بنی اسرائیلو وګور هغه څنګه لا ګلاړو انی رسول الله الیکم دا استاد امدا الله تاسو ته تصدیق کوم کې ما دا چې مخکې زمانه یې تورات تا او زیر درکوم کې ما په پیغمبر چې را بشیر رسول زمانہ نوم دا غوي احمد والله لا در قوم الکافرین الله توفیق نور گئی قوم کافران تا اراده کې دی چې مړ کې دین د الله په خلو باندې او الله پورا کوي خپل رڼا لرا اگر کې بدګنی کافران دا الله غزا دې چې ویلې کې خپل پیغمبر په هدایت او دین رښتیا دې لپاره چې غالب کی دی لرا په دینو ټولو باندې اگر که بدګنی مشرکان یا ایو الذین آمنو و مومنان او هغه ما تاسو ته تجارت چې بچ بګی تاسو د عذاب دردناک نه هغه دادې ایمان براړی تاسو په الله پیغمبر دا الله باندې jihad په کوی بلار دا الله کې پلا ګولو د مالونو کلونو ځانونو دا کار تاسو پرې تاسو لا که تاسو کوي گئی بغنا باو کی تاسو ته د ګناونو تاسو دنه وګی تاسو جنتونو ته چې وای وا د لاندې زونو دا غي دا والے او زاینو پاک او تا په جنتونو دا مشګرای کې وای او دا هم دا ذالک الفوز العظیم دا د کامیابې لوی واخرى تحبونها او بلا ف بلا خبر را چې مینا کوي تاسو داغي سارا اصلا نصر من الله و فتن قریب امداد طرف دا الله نه فتن زی او زیر ور کوم مومنانو ته و مومنانو شي تاسو امداد یان دین دا الله لکه چې ویل وی صاحب مریم حواریینو ته څوک دی زما امدادی دین د الله تا حوارین دا وی دو بیانو دا نو مړه حوارین د حور نه دی سپین مخه او سړی چې دینداري نو د نخکاری ځکه وی ته حوارین وی حوارین به صحابه او د نور انبیاء او توی او زمونږ د پیغمبر مرګرو ته هغه ته مونږه صحابه کرام وایو هم پخوانو ته به حواریین وی قال الحواریون نانو انصار الله نو حوارینو مونږه امدادیان دین د الله ایمان را لې او ډلې د بنی اسرائیل نه انکار وکي او ډلې فایذ الذین آمنوا مزور کومه کسان چې ایمان راوړې و الا ادو یم په خپل دشمن باندې فاز وو ظاهرین نو ګرځول دی زور اور صورت کې زجر او هغه چاته چاغه تابعداري نه کوي په خلی اړم دی وای او صحیح تابعداري نه کوي عمل به نه کوي نو هغه له زجر ورکو مخکي بسم الله الرحمن الرحیم وی دا جادو دی خکارا دا جادو دی او دا دی جادو راوڑه دی او دا جادوگر دی پیغمبر پاک تی جادوگر وی نو دارنگ دیو ما تا باندې و من زامون لګیو تا ته بم بدر دوی خو ته په دې باندې مخه پکېګا او الله دې خاوند فضل لوی مثال دا کسانو چې غي حمل التوراۃ باغی کا تورات یعنی تورات راوغست ثم لم يعملوا بیا عملونه کبدی باندې کما سل حمار يعمل اسفارا پشان د خر باندې چې بار کی کتابونه سجالو شمولا دي چې دې په عمل نه کوي موحد نه دی متابع سنتو نه دی نو دې داسې لکه خر باندې د بارونو کتابونو تړي نو هغه مولا شو کما سن الحمار يحمل اسوارا پشان د خر باندې چې بار کی کتابونه مختصر معنی لیکلي په باب د فائدۃ الخبر کې تاسو وکړئ هغه لګري فانما لا يجري على علمه هو والجاهل سواء ا څوک چې په علم باندې نه روان نو هغه او جاهل دا ډول یو برابر دي توای مولوی شیخ دې چې په علم نه روان کما سن حمار یحمل اسوارا بیسا مزل قوم اللذین کذبو بی آیات اللہ بد دے صفت قوم آغا چه ایو بد دے صفت قوم آغا چه ای تکذیب کرده دے پایا چون دا اللہ باندے اللہ توفیق نور کے قوم ظالمان اللہ قل یا ایو اللذین آوائی و کسانو چتازو یهودیان کستاسو گمان یا نکم اولیاء چه تاسو تاسو دوستانی دا اللہ بغیر دنورو خلقنا نو غواړی مرگ سمطلب راضی چه مباحلو کو که ای تاسو رشتینی ان غواړی دای دې مرګ را چارو مو په سو د اعمالو دای باندې او الله دې په ظالمانو باندې نو وای ورته یقینا مرګ آیا چې تاسو تختې دا غینا دا به مخا مخ کې فاین ملاقات کوم دا مخا مخ کې دن کې وی تاسو سره بیا بوالو لشی عذاب بیا با سمت ردنا بیا با تاسو والو لشی هغه ذات تاج په دې په پټو مخکارا و خبر بگی تاسو لپاره باندې چې تاسو کول یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کله چې आवाज وکړي چې مستاذ ورځ د جمعې نه فاسو الی ذکر الله ان رحمن دګي ذکر د الله تا وزر البيع پر دې خرصو لغستل یو ذکر کی داستاد نه بل په قیاس کی او کلا چوینی دی تجارت او لحوانی اصحاب سا خبرا ان فضو ایلینو خوارش دی اغی تا پریدی تال رو لالو وای آغا چه دا اللہ سخ دی او غور دی دا لوبو نا او دا تجارت نا واللہ خبیر خیر رازقین اللہ دی غور دی رزق ورکون گنا سورت کے زجر و آغا چاہتا چې هغه یې په خولې وایي او کوي نه هسې ښکاره نو هغه یې زجر ورکړ او ترغیب یې ورکړ انفاق ته اتباع پیغمبر ته او زجر ورکړ دین پرې دی او دین اړې مخې سورة المنافقون مدنی سورت دے نزول کے اوسل سلورم پس سورة حج نا او ترتیب سورتنو کے درش پیتم نمبر دے مکی سورت کے نام آیات کے ویلیو یا ایو الذین آمنوا اذا نودی لی صلاة من یوم الجمعہ فسو الى ذکر اللہ و ذرو البیعہ چې د ایمان نه لګوي په خپلو وروڼو مسلمانانو او ترغیب ورکوي مؤمنانو ته په انفاق چې مال ولګوي د الله په دین باندې اذا جاءك المنافقون کلا چرال تا ته منافقان قالوا نشهد انك لرسول الله وای دای منګه گواہی کو چې تاسو تاسو دا الله اے والله یشهد الله بیان کوي ان المنافقین لکاذبون چې ګنن منافقان دي درو جنا دا خو درو جن نه دي پیغمبر خو پدې کې درو جن دي چې موږ د زړه نه دا خبره کو د زړه نه نه کوي یا څه په خلی وایي په کراچۍ کې او مولا مولوی محمد دین نومي غالبا چې څوک به کراچۍ ته نوې عالم لاړ نو بس هغه به ورپسې ځان را وسو خپل ګاډي ډرایور ور سره او هغه مولا به تنګو اعتراضونه به کول او پستر ګړوندو شیخ القرآن چې کله کراچا ته پړمبي ځل لاړ هاي دې چې هغه را ورسید چرا ورسید مرګرو شیخ القرآن ته وی هغه وخت هو مولانا رفیق الله خان سے بو یو سو مرګریو الله دې ټول وبخي پدې کې دې راغې شیخ القرآن ته وی ما ورېدلی استاد قرآن درسي ویاو وی آیات کې می شک دی او هغه راته وایا وی وایا بیکان نم حشب مسندا د دې څه مطلب منافق دوی تلا کې دیوال ته چې مونډای ولاړی دې څه مطلب شیل قران ورته لارګې په سو قسمه دی یو قیمتي لرګی دی چې دا غینا کړکی دروازې میزونه د زینت سامان داتې نه جوړیږي دې ماغه لرګی دی چې هغه د بنچ پټیرو برګو د دې لپاره استعماليږي دریم قسم لرګی دی چې هغه د زمینداری د آلاتو لپاره استعمالیږي لکه یوې جګه د رنبی لاسته د لور لاسته د لپاره استعمالیږي سالورم قسم لرګې ده چې هغه د هیڅ کار نه یو موږ ته مونډای وایو غټي غټي نو داغه نه سه جوړیږي هم نه او زمیدار وای دې سره سوک نو زمیدار وای زپ تبر به اوچو وړه وړه به کما نو چې قبر ولا را خلاصې نو هغه په شا تمبي یا سم ګټي نو زمیدار دیوال ته ودرې چې ځان ورته به مخامخ کم اوچ بشي نو بیا به په قبر ما تا کړ نو چې نور ته ودرې نو دا یو طرف اوچی او چې بل وګوره غلون دي نو هغه اړول کی نو چې بیا ودرې نو دا بل طرف بیا و چې بلې لوندي او چې په تبر ماته نو چې تبر ول راخلې زو تنبې شي دا تندې وایي نو زمیدار وای دې سره سوګو زایم راته نیولې د کاروم نه دا وی بل تپوس دی وکا ها مولی محمد دین واته وی وی بل تپوس دی نه کوم بس دا سړی په قران چې څنګه پوهیږي دا سه بل څه نه پوهیږي ځکه دې بل پوهه کولې شي دې په قران پوهه دی او بیا د شیخ قران نه بل تپوس نه وکړي شیخ قران دی وی ما په خپل ژوند کې دغه ته په قران پوهه ولې دي ما چې ته قران وای نو دی وای دا زیات کم کړ زیات کم کړ تبا عام خبره کې دی وای دا زیات کم کړ یا سبونا کل سیات علیم هم العدو فازرهم قاتلهم الله تبارک دی لرا الله نو کم طرف تواړو لشو لن یغفر الله لهم بخنه نه کوي الله دیتا یقینا الله توفیق دور کې قوم فاسقان ہوتا دا دیا کسان چې دی وای خرج مګوي هغه چا باندې چې پیغمبر د الله سره دی دې لپاره چې دی خوار شي مړه دار اغلی دی زارا ته تنگ کړي مور کوي ولا خرج په مګو چې زیخ په لور ورو تا ها پخوا طالبان به په جماعتونو کې نه پرې خدل شیخ القرآن به ورته دا خو زما ملمان دي نو سوچ ملمان راغواړي په خپل ساتي زه و تاسو له نظر کو نو شیخ القرآن ولنګار شروع کو نو هغه کال باندې لنګر کې وساتل بل کال کلیواله را ویجی مونږ لا خیر دې پینځه پینځه کا سره کا جماعت لا شر قران وته نن در کو به خیر دې جی مونږ لا راکا نو پینځه پینځه بوتل نو بیا سیوا شیخ القران د پاتې شو لنګر تا نو بل کال هغه وی جی خیر دې مونږ به لس لس بیایو چې کلیواله او لس لس بوته نو بیا طالبان زیات را بیا لنګر ته پاتې شو نو سلسله روانه شو اتیا کال وشو ا سلسله روانه وا او هغه جمعهونه چې وی پنځه کسه نشو ساتره نو هغه یو دو سوا او درې سوا کسان ساتي او ډیر په عزت او په احترام سکال ته محروم شو سکال یې ونه ساتل شو دا غي په کوسو کې سکال د خدای د وبخا आवाज نشو والله عالم چې دا راتلونکي کال بسنتيري چا کوڅه کې به आवाज کې ده چربان کې وظیفه راړی تاسو خدای وبخا نو دا غي په مال کې به برکاتو ها سکا دې ها چې دا کار به څنګه یې ځکه غنمې هم داسې وشو چې غنم هم تشتی یا غنم وشو نو هغه نری نری دی او وړه پکې نشته دا غ برکات لاړل ا کله چې پای کې دکاندارانو با په دی یو میاش کې ځان له دکانو په کرایو نیو او ځان لبه د کال خرچه استا هغه بند شو هغه ونشو برکات هغه لارې او کوسي چې طالبان به پکې ګرځېدل نو پای کې هغه طالبان بند شو نو سپي پکې وګرځېدل هغه برکات هغه راړل او کله برکات دا هر ځای کې همغه سخته تیر کړه طالبانو به ټلیفون وکړ د خپل خپل ځای نه جړل به چې جی قران خو دلته اورو خو د پنځپیر هغه خوان نشته موږ لا اجازه تراکه موږ درځو پیدل درځو کسبی ما به دا وی ګاډی نی پیدل درځو او ما به منې کړل موږه تکلیف تیر ک اول کو جمعات بالکل خوشې وې سوګنو بیا دو درې تنه ما چې دوره سو کو راته ناسي جی او راته وای او ودا کنه بیا رورو ما ذخیر دې لره لره کې نه یا دا یو سو کسان نو یو سو طالبان او کډی والا خواو شاو کډی والا نو هغه کې ناستل او چې کله شیو جلوسونه وې اصل نو موږ وی چې هغه دې په کې جلوسونه او باسي او موږ دې د قران طالبان توای چې مرزا زموږ هم جذبات راوچت شو او چې بیا خبر شو ما چې دا په سند کې او په پنجاب کې جلوسونه ایستي دي و زمون په خیبر پختونخوا کې پولیسو علاو ندی پریخودی هغه ځان ټاکولو دی ورته تاسو له ټاکولو چل نه درځي ویګه چې منګه ادارت وکړو نو بیندونه ورته ونیول او ډیر ښه چاله ورته وو چې ډبه ورګنوي ویلي امنډه به والا چې داغي نه خبر شوم نو ما وی یاره دای ته مسله جوړول نه دی پکار خیر دی چې دا ټول درسوم دغه سی وکړ دا ختم په اف ام واوري دا ختم په نیټ باندې خیر دی واوري هنيز دې کم کسانی حراجی اس خبره نه خو هغه په لکونو خلک چې به پنجپیر ته را روان وو نو خیر دې دا سکال به گزاره وکړو هغه هم دغه سي پاتې کو وړه دورا هغه هم کدا حالت نو مشکل ده خو زبا سوچ به کوم د اختر په درې مرز باندې با زبیا په خپل پیج باندې ابو الیمان باندې اطلاع ورکو چې وړه دوره سکالې کو او کنا نو کماوی چې او وړه دوره کو نو هغه به بیا هغه سره ګورو که اجازه شوی نو راځي به او کني نو بس بیا به دغه څه په نیټ باندې کوو او کنه کوو د سواجنا نو هغه هم بیا زه وا ما چې سکاله وړه دورا نشته خو ختم به ان شاء الله موږ دا کا سکو هلری مرګری نو هغه دی بیا په نت باندې اوري او کوم چې دې دین او خاصم زیو راځي نو اس خبره نه یقولون لئن رجعنا الى المدینه وای دای که منګه واپس شو مدینه ته و با عزت مند دین ذلیل الله ځان ته دي منافقانو عزت من وي صحابه کرام ته ذلیل وي او دا عبد الله بن ابي بن سلول مشهور منافق وي دیو او چې کله مدینه ته راته نو دا غزیه دا غنه مخ کې راغې زیه ډیر ښه صحابیو او تور راځته او د کور مخ ته ولاړو چې پلار راغې وې قسم په خدای کرانه کور ته راغې تر سوچ تا دا اقرار نه کړي چې ته ذلیل او نبی علی السلام عزت مند دی نو پوه شي چې اوس خو په زوی باندې وجني نو راغې نبی علی السلام دی وی تا با الله ذلیل کئ او هغه با الله نور عزت من کئ یا ایو الذین آمنو امومنانو رام جن کی تعالی لا تلے گو اموالکم غافل نکی تاسو لرا مالون استاسو او نا اولا استاسو دا اللہ دی کتاب نا چا چې دا کار وکړ اسنه د مال د اولاد د وجه درنا د خدای کتاب پاتې شي و من يفعل ذلك چا چې دا کار وکړ دا کسان دوی دي تاوانيان وان بيغو مما رزقناكم خرج گئی دانا چې موږ رزق درکړې تاسو ته مکه دا غنا چې راشي او تاسو تمر بیا بوای و رب زمان نزول کې او سل اتم پس سوره تحریم نا او ترتیب سورتونو کې سلور شپې تم نمبر دی ربط دی سورت د ما سبق سره مخکې ترغیب ورک جهاد او انفاق تا نوس مقاصد اربع ذکر کړي اشاره دی تا چې دا جهاد دا انفاق انما اموالکم و اولادکم فتنه بیشک محبت د مالونو او د اولاد دا ستاسو لپاره فتنه ده سورۃ دوی سه ده اوله ایسا کې مقاصد اربعه عالیه بیانې دا الله غزاد دې چې پیدا کړی تاسو دوه قسمه نو ګرځې دل باز تاسو نه کافر او باز تاسو نه مؤمن والله بما تعملون بصیر او الله پاغه باندې چې کوي تاسو لیدون کې دې استعمال وی دي پیدا کړی دی اسمان او زمکه د پاره کار کول دا حق شکلو یې درکړي تاسو لا نو کې سکړي شکلو تاسو او دی الله ته دی راتلل چې اول قسم دلال ذکر خالق لكل شيء هو الله اوس وی عالم بكل شيء هو الله یعلم ما فی السماوات والارض پوه دی الله پاغه باندې چې بر دی او خطا او پوه دی پاغه باندې چې تاسو پټ ښکار کوی پټوي او با چې تاسو ښکار کوی او الله دې پوه پر زونو سينو باندې اوس تخفیف الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړو په خوا وی ساګان جام د کار د دیو او دی لده عذاب دردناک ذالک بیان نو کان تاتیم رسولم بالبینات زعم الذين كفروا اوس مخکې اثبات توحید او اثبات رسالت او که اوس اثبات قیامت ګمان کیا کسان چې کفر کړي چې دای په پورته نکړي شي وایا بشکا پورته وکړي شي زما د پر باندې قسمی لا تبعثن نا چې پورته وکړي شي تاسو بیا وخبر شي پاج تاسو عمل کړي وو وذالک علی الله یسیر او دا دی په الله باندې آسان اوس بیا اسباد د رسالت او صداقت د قران فامنو بالله ورسولین ایمان راړی په الله او پیغمبر د الله باندې ونور الذی انزلنا او پر هغه باندې چې موږ را لېګل دا الله پاک چې کوی تاسو خبردار دی اوس بیا اسباد د قیامت یوم یجمعکم لیوم الجمع ان تبعثن یوم پور تبکڑی شئی تاسو پا غرض باندی چی جمع بکڑی شئی تاسو لا پر وقت جمع کی دو کی ذالک یوم التغابن دا درز دا افسوس چاچی نیک عمل کڑی وغا با افسوس کئی چی ارمان دی ما دیر کڑی وی او چاچی نو کڑی نو غا با ارمان دی چی ما نیک عمل کڑی وی ذالک یوم التغابن دا درز دا افسوس او چا چې ایمان راړ په الله باندې عمل یو کنه کل ربګی دنا د مصیبتونه سیئات تکالیف دا نبګی دلا جنتون تا چې بهږي باغ لاندې د ونو داغینه والے همیشه وی پای کې همیشه او دا دې کامیابې لوی هغه کسان چې کفر وکړ تکذیب وکړ زموږ د آیاتونو نو دا کسان دي جهنم یا همیشه به بدی کې او بس ذرات له دا جهنم ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و دې دا نه دوی مېسا او بدی کې ترغیب ورکړي جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی تا هدایت په معنا د مضبوطوالی والله بكل شيء زکه چې تو یؤمن بالله ایمان راړم یاد قلب لار به زړه ته ایمان خو راوړې دي اشکال مال که خیال مو یاد قلب مضبوط بګي زړه والله بكل شيء علیم الله دې پار شبان دې پوها واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت کوي دا الله اطاعت کوي د پیغمبر نو کواوړې دای تاسو فینما لا رسولنا البلاغ المبین نو بشک اپ پیغمبر زمون دی را سوال خارا هغه بیان دی هغه به کوي او داوود توحید الله لا اله الا هو الله چې نشته اج سر کوونکی بغیر د الله نه او په الله باندې ځان دې وسواري مؤمنان یا ایو الذین آمنوا مؤمنان یقینا باز دې بیان استاد سنا او دا اولاد ستاسو نه دشمنان دی ستاسو فاذروهم نو یریږئ د دوی نه هسې نه تا د دین نه بند کړي د قرآن نه دې بند کړي وان تعفو وتصفحو که لرې کړئ د زړه نه د دوی مینه او مخ ترې نه واړوي دغه اولاد چې تا ته وایي ځا دغه بی بی چې تا ته وای مونږ به څه کوو وین تا فو تسو او کلر کئی دزرنا دی مینا مخکنا واروی و تغفرو او بخنا واروی دا اللہ نا یقینن اللہ دے غفور الرحیم بخون کے محربان ستا گناہونا و معاف کی انما اموالکم بشکا محبت مالونو ستاسو او دا اولاد ستاسو فتنه دا دی مصیبت پوشوی پا فرق مینا ور سره مکوا اسنه جو دور مینا راشی چی دین در نپاتی شی والله عنده اجر عظیم الله چې څنګه دې اجر لوی فتق الله نو یریږي دا الله نه سورج تاسو وسرسی او من یو ګندا الله ایتا واسمو او اور یو من یو ګندا الله ایتا دګی دا الله وان بی ګو او خرج کایو خیر لیان بزکم نشی ودا غرس تاسو د پارا ترغیب ال انفاق و مې یو کښو غنفسی سو یو ساعت لشه د بخل خپل نفس نه نو دا کسان هم دی دی کامیاب او کور کولو کئی تاسو اللہ لور کول خیستا دو چند بگی دی لرستا او دا پارا بخن بو کی تاسو تا اللہ دی قبل ان کے بردبار پوہ دے پپٹو پخکار او باند غالب دے و حکمت والا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم مخی صورت کې مقاصد اربعه عالیه ذکر کړل نو دی صورت کې هم مقاصد اربعه عالیه ذکر کړي په طریقې د لوح نشر غیر مرتب سره چال دی کم یا عمر کې ذکر کړو د مقاصد نو دن دی رستو ذکر کړي ترتیب ولا بدلی چې زین کې اوقاشي بار رنگي کې خواهي جامه مې پوش من اندازې قضت را مې شناسم یا مکی صورت کې اتم آیات کې ویلو چې فآمنو بالله ورسولی والنور الذي انزلنا اگر رڼا باندې ایمان راړی چې موږ را لېګل دا او مقاضی اربعه علیه اول امور ملتزمه ذکر کئی رستو مقاصد ذکر کئی مخی صورت کی اول مقاصد رستو امور ملتزمه دی جہاد یا ایو النبی اے پیغمبرہ نبی علیہ السلام ته وی مراد تینا امت د پیغمبر اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوي خو زلا او کدی رات لګی په بیا خار باندې لکه سره زوی ته وای الګه ما سوتن د کوراو نزي هغه کانجرتون لازین بیا ځا دا مطلب نه چې نه اجازه ورکې مزه چې زی خو دغه لازینو وتلک حدود الله دا کلی دا الله دی چا چې خپواړو لا د کلی دا الله نه نو تای سره د زیاته او کو بزان ومن يتوکل الله فهو حسبه چا جزان سوار با الله باندې نو دا الله کافی دلا یقینا الله رسون کې د خپل فیصله قد جعل الله لكل شيء قدرا تاګي سره ګرځي الله د بار دار یو شی اندازا والله یعن من المحیض من نسائکم او هغه خزه چې هغه نه امید شه د هیز نه د خزو ستاسو نه که ستاسو شک راغې په دای باندې نو عدت دای درې میاشتې دي او هغه خزه چې هغه هیز نه راځي او اولاد الاحمال او د حمل والا خزه چې په ګډه بچي دي ومن یتق الله دې د پاسه تین لیکي ومن یتق الله سوچ ویاره د الله نه یو کافرانو سیادی لره بکی دنا د مصیبتونا او زیاد بور کی دلر اجر د تقوا فائدې خېلې دي تقوا چې د شرک نه د بدعت نه د جرم نه د ګنا نه ځان ساتي ځان د غلطو کارونو نه ساتي نو دا هغه یو فائدہ دا ده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب چا چې ځان بچ کړ د منایونا چې الله د سنا منا کړداو دې داغه نه ځان ساتي الله بدل زائد خلاصي ګرځي د مصیبت نه او ده له به الله رزق د داسې طرف نه ورکوي چې د ده به پې ګمان هم نه وي داسې رزق به الله ورکوي خلک به ورته اریاني دی به په خپله ګمان به هم پې نه وي خاورې به راځي هغه به ورته سره کېږي رزق الله الله ورکوي خو شرط دا دی چې ځان به د بدو نه ساتې بد دا جرمونو نه د الله نه یره به کې زړه کې به د الله نه یری رزق به داسې طرف نه درکې چې ستاو به ګمان هم نه تبا خیال به دې نه چې دا شی به مال دوره ګټه کوي او ذمہ دارای به ته ډیری هغه ته آسان شي دی باډو وینا چې زستړې شو ما اړو پروا به نه دین بوم کوي دنیا بوم کوي منډي بوم وي او خوب بوم نه کوي او کا بیا بوم تار ساسانی ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا سوچ یا رضا الله نه کو شر دار چې الله نه یاره په خلی نه زړه کې دی یاري چې دا کار کوم الله په خوشحالي کې خپکی یا الله په خپکی بس نه کو ځان ته ونه ګوري چې اراده چې کول وای بس دې تا ګورا چې الله په خپکی یې مې کاوه یو سړی درته کانزل وکړو او ستا په خو سره سي او توای ورګه د بس چمړو باسه او وز دې هم برسي بیا وایرا واړو واړو بچی دي یا به مې الله لاس مات کړي یا به مې الله خپل ما تکړي هغه بچی غریبانان به بیا دې بوله څنګه ټل نشي او به سوال تناس خدای په وسرسي چوردن نه کا پروت دي دا وسه نو ته وای یاره بچی به خیره کوي بچی بس ته وای نو یاره یو پرېږي دي یاره دا الله نه او مې یتق الله ومن یتق الله یکفر عن سیئاته درم ومن یتق الله سوک چو یاری دا اللہ نا لرے بکی ددنا دے مصیبتونا ویعظم له اجرا زیاد بکی دلر اجر مصیبتونا ودنا لر کی برا بشی مصیبت خلق به ایران جدا مصیبت برداشت کول دا د چا د وسه نه ده. دی باډو وای نه چې په ما مصیبت راغلی پروا به نه یو او پروا به هم نه یو په هغه مصیبت به الله الله اجر هم ډېر ورکړي تقوا کې دا فائدې دي تقوا خو د خلی تقوا نه رومیال تقوا نه چې سترګې تورې کې او رومیال په سر واچي د زړه چې دا وای نه مال به دا کې او مال به دا کې فتا تر دیو له اخرى نظر دې چې پای ور کې دی بچی لرا بلا لیون وینزو ساعت من ساعتی دیر پارا چه خلق کی خاوند مالدار آئی دا خپل مالدار آئی دا او هغه څوک چې تنګي تنګ شه په زبان دې رزق ده ده فلينفق مما آتاه الله خرج کی دا غنا چور کړه دلرا الله رزق دې تنگ شو ا تکلیف در باندې راغې پیسې نشته نو چې دار څنګه پیسې لګي غوندې دا غنه الله کار کې لاګو چې الله دې رزق فراخ کړي دی وای موږ سره ځان لنیشته نو لګوس نه چې نه یې دار سره لګي دي دار سره نو دا غې نه د الله په لار کې ولګو لس روپۍ دي دار سره او د کور خرچه نه پوره کی یره اورېګه د دینه دا سلا ګوما چې الله را لزیاتی نو دا هغه نه جدا کا دې د جماعت فند بینتا او دې باغم نور کوي د تنظیم فند بې دې باغم نور کوي دغه د مارګرو نه راغونډې کړي جلسه کو دا غینه به نه لګي خپل خو پرې دا نو دې بسم ورشي دې ټول عمر یو گئی بیا ولا مو چې الله الله درکې چې زه ته د مرکز خبره ده د تنظیم دې یاره نو موږ به نور سره کو خو به دا به روز دا بس نو دلا بس الله رزق ورکی وقد جربنا ذلك مرارا ما تجربه سره وکړه چا چې لګوري دی الله ولا ورکړي ته بیا ګوره ستا رزق زیاتیږي که نه خو په صحیح ځای ولاګو دیندار باندې طالب مولا دیندار باندې ولاګو ساجل الله بعد عسر یسرا زر دې چې وګرځي الله پس تنگ سیانا سانتیا چې تا باندې تنگ سیارا غللا دا الله په دینو لاګو چې الله الله نورې درکې چا چې لګولې دي هغه له ور کړی دي اوس تر دوی ما حساب بدی کی مقاصد اربع او تخفیف وکای من قریات نه ته امر ربها او ډیر د کلونا چې هغه یو وا واوړې د حکم درات دینه او د انبیو د پیغمبرانو نه فاصبنا حسابا شدیدا حساب وکړه مونږه دې سره حساب سخت او سزا ورکړه مونږه دل سزا سخت فزاقت وبال امر ان وی ساکان جام د خپل عمل وکانا عاقبت امر خسرا او د انجام د کار د دي تاوان عد الله لو مذعبا شدیدا اسفاد قیامت تیار کړی الله دې لرا عذاب سخت فتق الله یا اول الالباب سنورم زل باندې وای فتق الله و یریږي دا الله نه یا اول الالباب و خاوندانو دا عقل عقل درکی دا الله نه یره او کوي سړیا دا الله نه یره او کا فاتقوا الله یا اولو الالباب او یریږي دا الله نه واکل مندو الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دي قد انزل الله الیکم ذکرا صداقت قران تاکي سره لګل الله تاسو ته پند او نصیحت رسولان را لګل پیغمبر ارسل رسولا یتلو علیکم آیات الله چلو علی تاسو باندې آیاتونه دا الله واضح دیر بارا چوکیا کسان جی ایمان راوړې عمل کړي نیک د تیارو نرنا تا و مې یو من بالله چا جی ایمان راړ په الله عمل وکنه دن نبا کی دلا جنتون تا چه بئی باد لاندی داغن والی ہمیشہ وئی پکی آئی کیا ہمیشہ قد احسن اللہ لو رزقا نو تای سرا خیز تبکی اللہ دز پار رزق اللہ بولا خل رزق ورکی خل رزق بولا ورکی قد احسن اللہ لو رزقا یو ذل دا پخلی والا ایمان سره ملمانه ډیری دی وخت کې نو یو پخلی والا مې راوسته و نو هغه به روټای موټای تیارولا نو یو را دی وی چاته ویره داسې خوراک خو ما د جرنیلان هم نه ولیدلې زه خو پاتې شوم ور سره دغه چې دای چې سم خوراک دی قد احسن الله له رزقا قد احسن الله له رزقا تای سواخ استبکی الله د پار رزق الله الذي او کله امتحان کینو کله به تکلیف راځي الله الذي خلق سبع سماوات الله غزا دې چې پیدا کړی و اسمانونه او د زمکه نه په شان دي باندې تنزل الامر بینهن را لګي په فیصلو لره په میاند دي اسمان زمکو کې دیر پارا چې پوښي تاسو چې الله دې بار یو شی باندې قدرت والا وان الله قد احاط بكل شيء علما او یقینا الله احاطه کړی دا بار یو شی باندې علم بسم الله الرحمن الرحیم معلومات یې لا نور نو دی صورت کې آتم آیات کې وایي چې رڼا ته وکړ نورهم یسعا بین ایدیهم رڼا به د دای نه مخ کې روانه ای دا صورت تنویر ده باغ ټولم لاسو مزان صورتونو چاغه د سوره حدید نه بعد تیر شو چپای کې ترغیب جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی تا او زواجر ذکر کول منافقانو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی بی بیانې وي او هر بی بی لوا نبی علیہ السلام داغي حق ورکو کله به یو بی بی څخه کله بلی بی بی څخه پته نبی علیہ السلام با کله کله دار زینب څخه چلاړ نو حضرت زینب با نبی علیہ السلام لا د غبین لسی کولا شاهد غبین دا چې دغه سه خورینو ګرم دی او چې داغي لسی کې په وبو کې اس کې نو هغه بیا یخ دی دغه سه د غبین مختلفې فائدې بیا بعضی ګبینی د هغې یو فایده وي، بعضی د هغې بل وي، بعضی لکه د بېرې ګبین هغه طاقتور وي، طاقت ورکوي سړي له، نو هغه ګران وي د نور نه. نو هغې به نبي علیه السلام له د ګبین لسی کوله. ان نبی علیہ السلام باغی څخه لګی سار شو او د نبی علیہ السلام د ګبین لسی خوخوا زکه ګرم ملکو لسی اخوا امهات المؤمنین د نورو مینه وه د نبی علیه السلام سره دا نه چې حضرت زینب سره یې بغض و خو د نبی علیه السلام سره یې مینه وه نو هر یوې وي چې ما څخه دې ډېر وخت تېری ما سره دې ډېر کینی نو هغه یې صلاح وکړه چې نبی عليه السلام دې څنګه لګي ساريږي خو د نبی عليه السلام بدبوئی ډیره بد شو نو چې کمی اوی څنګه نبی عليه السلام دار دینن نه پس لاړ نو هغه ورته چې تا نه د مغافي ربوي زی مغافیر یو قسم گیا دا چې هغه باندې مچای کینی نو داغه په غبین کې هغه بوئی ساروی وخوري نو داغه په پایو کې هغه بوئی نو موږ به ورته وایو چې تا نه د مغافیر بوئی سي او د نبی علی السلام خو بوئی بد شو نو صلای وکړه پدې کې نبی علی الصلوات و سلام د حضرت د حضرت عائشه څخه لار چې هغه لاړ نبی علیہ السلام او د اپسی څخه لاړ نو هغه ورته وی تانه خو د مغافیر بوزي نبی علیہ السلام یې ښا بوی خو د حضرت نو خوخه نو هغه وی یاره بیا به د غبین لسی نس کما چې د خلین بوی زی نو بیا به زدا نس کما په ځان بند کړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زبدا د دې غبین لسی بنس کما بیا هغه بیبي ته وې چې ګوره تا ته مې وې بل چا ته باندې وای دینا د دې واقع نه ګڼ مسائل مستنبط کی هغه بیبي راولګي دا نو هغه حضرت عائشه ته وې هغه بلې ته وې هغه بلې ته وې دینا دا معلومه شو چې پیغمبر عالم الغیب نو کوون خو هغه ته پته دی راته صلاح کړی دا دینا دا معلومه شو چې په نبی علیہ السلام دا ټولي بیبیانې ډېرې مېنې وي زګاری وی چې ما څخه ډېری سار شي بلې ما څخه ډېری سار شي دینا دا معلومه شو چه امیر جماعت ته دا اختیار شته چه یو تا یو خبره او کی په مرګرو کی او د نورو نه پټه او ساتی ځکه نبی علیہ السلام ورته وی تا توام خو نور چاته باندې وای بی بیان یې ټولې وی خو یاوی ته وی او نور ته نه وی نو دین ادا معلومه شو امیر جماعت یو تن ته پټه خبره کوي نور ته دې بازار وای دی چمچا دا و د امیر ته اجازه ده چې د نور نه پټه کی او یو ته وای او چې هغه ته وای نو هغه لم بیا پکاري چې هغه راز اوساتی دا نه چې هغه امیر جماعت ته خبره وکړي دې حضرت وای سو خبر نشي ته بیا ټول کله خبر کړي نه چې بیا هغه هم خبره پټه ساتي نو دلته چې نبی عليه السلام تپته ولګي دا نو واغی ته وی چې ما تا ته ویلو نو تا دې بلی تسلوي ناغي وته تا ته چاوي نبی عليه السلام وته الله را ته وای را لګل راکړه تا ولې بل چاته وی پکار و چې پټه دې ساتلې و دا ټول دې نه معلومیږي یا ایو النبی لم تحرم ما احل الله لك دا نه چې ولې حرامه هغه چې الله د الله روا کړی تحریم د ما احل الله کفر دی نو پیغمبر حلال شي حرامو پسان نه دا تحریم شرعي نه دی دا د تحریم لغوی لغت کې تحریم په معنا د بندولو شریعت کې تحریم په معنا د ناروا کولو نو دلته په معنا د بندولو د لغوی معنا مراد ده لکه بدعت لغوی معنا د ښکارا کول شرعی معنا د احداث فی الدین وای کل محدثات بدعه وکل بدعت ضلاله سور د موجبی کلی راوړي هر یو بدعت گمراهی ده نو چې حضرت عمر تراوی په جمع وکړي نو هغه نعمت البدعه هذه دا څنګه بدعت منګه وکړو نو بیا خو هر بدعت گمراهی ده نو دا گمراهی شو نه هر د شرعي بدعت مراد ده دل د لغوي ده چې څخه استا اظهار منګاو ک د دې طریقې دل دیوم تحریم لغوی مراد دې نو معنا دا یا ایو النبی لما تحرم ما الله اے پیغمبر اولی باندې ا چې الله د لروا کړی په ځانې اولی باندې لا ډېر درځه من ته اد بیبیانو ستا الله دې بخونکی مهربان معلومیږي دا چې پیغمبر د بیبیانو خیال ساته دا غي د رضا به هم خیال قد برد الله لكم تای سره مقرر کړی دی الله تاسو لار وایخ د قسمونو که قسم دی خورلې حق کفاره ورکا والله مولاکم الله دې معاون تاسو او دا الله دې په حکمت والا وای دا سر نبی ویلا باز ازواجی حدیثان کلا پیغمبر بازو بی بیانو تا خبرا بازو بی بیانو تا خبرا فلما نباد بینو په دې خبره باندې بل لرا وازر الله علی او خبردار ک پیغمبر لرا الله په دې عرف بعد نو خبره وکړه خارای ک بعد خبر لرا او ارضان بعد او مخه واړو د بعد نه فلما نبا بینو کله چې خبر کړ دې لرا په دې خبره چې تاو دی الویل دې نو هغه وی چا خبر ک تعالی رب دی وی پیغمبر خبر ک ما لرا العلیم الخبیر په خبردار ذات ان تتوبا الى الله ک تاسو را ګرځي الله تا فقط سغت قلوبکما نو تای سره مایل شوی زړه تاسو محبت پیغمبر تا ستاسو زړونه مینه هم د پیغمبر سره زیاته ده نو چل ورته مو جوړوي و ان تظاهر علی او که تاسو امداد کوی په خلاف د دې کې دی او بل فإن الله هو مولا یقینا الله معاون دې ده دوست دې ده او جبريل او جبريل او نه او ملائک پس دین امدادیان ګوره تاسو کدا مقام مونته ده نو پدی چې د دبی بیانی ای تاسو د دم مقابله کې چلول کوی د دم مقابله کې اتفاقونه جوړوي نو دلا ډیر سشته د د معاون الله دی جبرئیل دی ملائک دی مؤمنان دی تاسو به خراب شئ پویګی پی دته خلاف اتفاقونه مکوې تاسو به خراب شي دله به الله نور پیدا کی شته د معاونین والملائکه د بعد ذالک ظهیر اثار ابو ذر رب دد ان طلق قلنا قتلاقی دا یواز خزو لنا تنظیم د جماعت مرګرو لاوی کته مقابلو لا اړمیږي او ځان له اتفاقونه جوړ تبا به لاړ شي اثار بوین کله غګنا زر درا د به تلای تاسو لرانو بدل کی بور کی دل بی بیانه غیر من خیر من کنا ورستا سنا نو د پیغمبر د بی بیان نه غره خزوی نو څنګه دلته کې چې خیر من کنا زکه چې د پیغمبر بیبیانې غوره وي په دې وجه چې د پیغمبر په نکاح کې وي نو که د خلاف اتفاقونه کوی تاسو به د نکاح نه وځئ او نورې به د نکاح کې راشي نو دا ځای دی به عزت مند شي تاسو به بی عزت شي ارکان د جماعت هم داسي تعالی کا الله عزت درکړي نو په دې جماعت او په دې مرکز چې دې مرکز سره تړلې او چې د دین لری شوی الله به بل نور راولي هغه به عزت مند شي او خیرا من کن مسلماتین وراز تاسو نه مسلمانان مومنان قانتان دین عاجزی کوونکی الله تا توبه سنگی الله تا عبادت کوونکی سایحات رو جدار سیبات و افکارا کونډي او جنکای ځوانان نوجوانان مشران به الله پیدا کی یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و حلیکم نارا و مومنانو بچ کے اخبر زانونا اخبر اللہ دو مورنا چه خشاک داغی بوی خلق او گٹھے او دیوانی ملائک دی مضبوطی ساختے خلاف نہ گئی دا اللہ دا چه حکم گئی اللہ دیتا او کئی آیا چه دیتا حکم کولے شی یا ایو الذین کفرو او کافرانو ظلم پیش کوئی نن را تاسو لاب سزا در کولے شی دا چه تاسو کول یا ایو الذین آمنو آمومنانو توبو الاللہ توبتا نسوحا الله ته توبه د اخلاص وای د نسوا توبه په وبا سره کنه نسوا سو کوی دا سړی و سړی نه مړ د اخلاص اسار ربکم زر در رب تاسو چلر وکی تاسو نه مصیبتونه او تن وکی تاسو جنتونو ته چې په ایباد لاندې د ونو دا غینه والی یوم لا یخزی الله النبی هغه ورځ چې خبر باندې کی غم جن باندې کی الله پیغمبر او هغه کسان چې ایمان راوړې سره دنا نور هم یا صاحب نه دیم رڼا دیوا دینا رسول دینا او طرف ځای تا یو خوا بل خوا به رڼاګانې رواني رواني ځکه د مال لا ګولې او د الله ګولونه وای بدای وار به زمونږه چی باندې قدرت والا یا ایو النبی اے پیغمبرا جهاد کوا د کافر سره په تورا او د منافقانو سره په جبا واغلظ علیهم او سختی کوا په دایو واغلظ علیهم نرم نرم باندې کې ورته منافق تا وما وام جهنم زای د جهنم او بځای دراتو دا جهنم بیان الله مثال لا کسانو چې کو مثال آ کسان تا چې کفر کړل د خزې د نوح عليه السلام او د خزې لوط عليه السلام وی دای دواړه لاندې د بندګانو زمونږ نه نه کانو نه خیانت یو کدو دی دواړو نو فائدې ورنګړه دوینا د عذاب د الله نه څه شي کپو وسیله خلاصې دي د نو علی السلام خزه بخلاصه شوی و د لوط علی السلام مخلاص شوی د بل په وسیله دا چې دغه څه فرعون او بیا فرعون وجلې وا اس قالت کلا چې وی دی او عرب زما جوړ کمال را تا سره قرب جنت کې او خلاص کې مال را د فرعون او دا مند دنا او خلاصا کی ما د قوم ظالمانو نا او خزا و مریم ابنت عمران او مریم لور د عمران آغا چې پاکی ساتل خلورت لرا نو بوکو من بدی کی د خپلو کمنا او تصدیق کله او په کلمات د رب د دی او په کتابونو وکانت من القانتین او ودا د عاجزی کوونکو نه الله تعالی چې الله ته عاجزي کولا وکانت من القانتين د سوره حديد نه یو مضمون روان کړو په دې لږ سوراتونو کې تر سوره تحریم او په دې کې ترغیب ورکو jihad او انفاق فی سبیل الله تعالی تا چې مال اولګوي دا الله په دین او jihad کوي دا الله د دین لپاره ګورې وې وختي ما وې درس کې چې ختم لا د منګه دعوت دی وجنه نور کو مرګر الله چې منګه زمنګ په دې صوبه کې هغه کارونه نه دي شوي چې کم په نورو صوبو کې شوي دي نو د دې وجنه موږ هم د خپل صوبايي حکومت سره دا مرسته کول غواړو چې موږ هغه ته مسله نه جوړو او موږ ختم په خاموشای سره وکاو او ټول دا نږدې مرګ یا با یا څوک چرته یو کس لراشي او په خاموش هغه دعوت چې مسله په دې ملک حالات دغه سيدي دا فساد او دا مصیبت د دې ملک لري کی الله دې ټول مسلمانان ته محفوظ کی سوچ بیماران دي اغلا دې غیله شفای کامله ور کی زموږ یو مرګره مولانا امیر حسن صاحب چې هغه زمونږه د ریاض کې سعودي عرب کې چې کوم تنظیم دی د اشاعت توحید و سنت داغه امیر دی او ډیر نیک سړی دی او د جماعت د پاره ډیر کار کوي او مرګري ډیر خمو نظم کړی دی هغه بیمار دی دا هغه اهلیه هم بیماره ده د هغې لپاره دعا وکړئ چې الله هغې له صحت کامله ورکړي او الله یې روغ رامټ کړي زموږ یو بل ملګری محمد مولوي صاحب د هغه والي صاحب وفات شوی دی هغه له هم دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي سوره مسلمانان رونه خويندې مشران کشران خپل پردي چې هغه وفات شوي دي الله ټول جنت الفردوس ورکړي او الله حفاظت وکړي الله دې دا وبا د مسلمانان نه لری کی په هر ملک چی او الله دې کڅوک په دې باندې بیماری نو الله دې غیله شفاء کامله ورکی او الله دې دې وبا نه خلاص کی الله زمونږ ټولو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق ځانو کوي